او باسی او مونږ به بیا ان شاء الله هنرګي د مصنف په طرف نه جوابونه کوو چې خدای ته خیر دا ډیر لوی شرایط او څونه تعصب نه هم کار اغستل پکار نه دي چې کوم اشکال کوي څه کوئی مخ او څه کوئی ګور کنه خام خاصنا هم کې ځای ولا تکول نه دا څه نه ثم ها هنا ابحاث بیا په دې مقام کې دی وی چې ابحاث دي نمبر 1 الاول اول بحث دا دا اول بحث دا چې هغه حاصل دا چې د کومي فقې تاریخ کول مو مقصود دي هغه فقې تاریخ بنو کړو اچې کومې فقه تعریف د کړای دا هغه مصطلح فقه نه دا او مون هغه مقصود نه دا نو چې کوم مقصود دا هغه تعریف نه دا کړای اچې کومې تعریف کړای دا هغه مقصود دا نه بس حاصل کړه الاول اولنا بحث دارا ان المقصود تاریخ الفقه المصطلح بین القوم چې مقصود کو تاریخ څه چادا هغه فقه مصطلح لا بین القوم مقصود خدا دا چې د مونږه د فقه مصطلح بین القوم جو کی تاریخ او فقه مصطلح بین القوم چاته وایي قوم فقه چا نام کیږي وهو اسم لمفهوم کلی چې سره مطابق خو بفیکا د یو علم مخصوص معین نام نه بلکې چې کبه د یو مفهوم کلی چې نام وي چې يتبدل بحسب الايام والاثار چې په دې کې بچرا تللی تبدیلی راتللی شي په حسب د زمانه سره ها ايام سره فيوما يكون علما بجمله من الاحکام هلته خو به احکامات ورو ورو راتلو نو مقصد اول د لسو احکاماتو نام علم شو چې پنځه نور راغله بیا د پنځلسو نام شو چې بیا لس نوره پسې راغله بیا د پنځلسو نو دا خو یتزاید یوما فیوما او حالانکه فقه هغه به د چا نامې د یو علم مخصوص معین لکه نحو د یو علم مخصوص معین نام ده صرف د یو علم مخصوص معین نام ده نو فقه به د یو علم مخصوص معین او څه چې کوم تعریف کړی دا علم مطابق خو بیا چې کوي سزا یې دی یو مان په یو مان دا نو خلاص دارنګي چې حضور صلی الله علیه وسلم زمانه نه بعد اجماعات په منعقد کېدل نو اول به اجماع منعقد وا نو مجتهد به په هغه علمي چې پنځه نورې په یو شی منعقد شي به په هغه علمي چې دوه نورې شي به نو بیا هم یې تزاید کله به چرا دي کمی پکې راځي لکه حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به کمی شکل کوم وو چې هغه حکم بچ شي شو منسوخ شو نو مخکې به خلاص احکامات علم به یو شي شو منسوخ شو وايضا ينقص بحسب النواسخ یا کله اجماع منعقده کی خلاف سے خبر واحد نه نو بیا هغه اجماع ته حیثیت کی حاصلی هغه حکم څه شي منسوخ شي یا لکه اجماع خلاف کې اخبار احاد نو مولي دلا چې کومي فقې چې هغه خو دې هغه فقہ مصطلح هم مقصد دا چې هغه یو علم مخصوص نام دا اله تاریخ دې ته وکی نو دې کومي فقې مصطلح تاریخ مقصود او حاضر تونه ته اته کوم تاریخ چې د کړای دا دا مقصود فقہ نه دا تر مخلاص لیکن چې هلته وراله د په درس کې کېناستل نو ته په یخت باندې شرط الاشارات پراوه د شیخ ابو علي بن سینا هغه پراوه اشارات او په یغه کې چې کله درس کاو نو ویل چې دلته مقصد دا دی چې په شیخ ابو علي بن سینا باندې ما لس اشکالات دا دا دا دا دا, دا چپلار به جواب ونه قصه چې دا بدله قصه نو موږ متوي چې ډاکټر رحمان صاحب تا استاد دو نه پایې نه وو کوم اخلاق کې د کور مصنف وو دا دې نه څه مراد ده او په شي چې دا فقہ دا دی یو علم مخصوص نام دی یو علم مخصوص نام ده نو دا ځان دې نه تخصیص شخصي مراد ده چی فیکه دا دی یو مشخص شی نام دا لکه ابرار دی یو مشخص نام دا او نعمان دی یو مشخص نام دا تا دا مراد دا تا دا دی مرادی بالکل غلط دا یو علم هم دا چې دی علمي مخصوص نام نه ده دیو جن دا ځان ته استاد ته کوم دا مسلم ثبوت کې مسله ده ځان ته چې اسماء دي کتب اسماء دي کتب او اسماء دی علوم دا اسماء شخص تی کدا اسم جنس تی کدا علمی جنس تی دا یو استغراقی مسئلہ دا نو اوس قدا مسئلہ چې ټوک دا علمی شخص بولی ایغو باندې دا اشکال والی دی چې دا علمی شخص دا چې نه دی فکر دا چې علمی شخص نه ده لکه ابرار چې دا علمی شخص ده نو کتا دا مرادی چې فکر نام نه دی یو علم مخصوص معین په تعین شخصي سره نو دا خبره صحیح نه ده هکذا دا مراد وی چې فقہ دا نام د یو علم مخصوص معین په تعین نوعی سره د فقہ منو چې بالکل یو تعین نوعی سره نام دا ځکه فقہ کې یو نوع مسالې ذکر کیږي نحو کې بل نوع مسالې شرح کې بل خو بیا تعیین نوعی کې زیادت نقصان چې لږ مسلې زیاتې کې کمی دي دا په تعیین نوعی کې څه فرق نه راوړي لمبو چې په دې موسم بدل شي بیا کله کوم چې تخیلان نه لا باندې ضرورت لا به مکنه بدل نو لمبو او مقصد چې دې ترا مقصد تعیین نوعی طرف اختلاف او زیادت او نقصان دا په تعین نوعي کې سفر کو نه راولي ول تاسو نو ګورو اول دور نحوی مسلې وي د سیبوي او د قدیم په کې باندې چې د اوس کی نه تاسو بیا ورستو هغه غوتو مسائل غټه غټه کلیه چې پرې وځه کړې بیا ورستو ورو اخافیش کو مبرد کو ابو علي فارسي کو فلانه او لولوي او نحات راتلو او مقصد دې کې څه کولې قیدی اضافه کولې چې دوره غټه نحو ورنه جوړه شي دارنګه فقه هم دغه شی دا بل علم هم چې دا شی دا دا څنګه دي چې دا علم دا علوم چې کوم دا معین دي په چا سره تعین شخصي سره دا نو تعین په دې کې تعین نوعي دا او تعین نوعي کې کوم مقصد کوم څه دا راځي نو دې سره په تعین نوعي کې فرق نه راځي لمبو چې کو او دې خبرې باندې علي به غواړو د لمبو ولی د خو فکر کې دا ویلي دي چې هغه احکامات اجماعیه او باندې به دي علمي او هلته خو احکامات اجماعیه نه پورا شرط یو نشتا پکې نیم شرط نشتا چې هغه د خو ایغو علم تفیقا ویل پکار چې عدم اجماعی کی زمانه او که تاسو دا وایي چې ته دا مراد ده چې که احکامات اجماعیه و بیا په هغه علم څه ده ضروري ده او که بیا نه و بیا ضروري نه ده نو دی وایي چې که دا مراد وي نو دغسې مرادونه په تعریفاتو کې اخیستل دی وایي چې دا ډېره څه ده بعیده خبره ده دا ډېره څه ده بعیده فکأنه اراده گویا چې مصنف اراده کړې ده دې خبرې چې فقه علم د بما ظهر نزول الوحي به فقط کچته اجماع نه وا او په دې سره په مظاهر سره او بمن اکد علیه الاجماع باندې هم کچته اجماع وا انکار نو دای وایي چې مراد موږ وایو چې او بالکل دا چې دا مراد دا غیر مراد چې اجماع نه وا نو صرف په مظاهر نزول الوحی باندې علم او کبه اجماع وا بیا په علم باندې هم او سره په چا باندې اجماعات باندې هم دا مراد ده نو دی وایي چې کدا یې مرادي ومثله فی تعریفات بعید دغه چې مرادونه په تعریفات کې اخیستل بعید دي دا موږ وایي چې دعوا بلا دلیل ده او هغه ته بعید وي خو په دې کې هیڅ بعد نشته په دې کې هیڅ بعد نشته او دا دلیل دا دعوا بلا دلیل ده او په میدان د مناظره کې بیا مقصد دا ده چې دعوا بلا دلیل دا قابل قبول نه ځکه د دې بعد هیڅ وجہ بیان کړي نه ده نو کوئی بعد نشته پکې دی وایي چې موږ یې تاسو ته وایي موږ تاسو ته دې کې څه بعد نشته چې دا څه تعریفات کې سره مراد کولای شي درې اشکار فکر دې چا نام کړه نو چې دا فکر دې نام کړه نو بیا خو مسائل قیاسیه او باندې علم د دې فکر نه څه هوا انا کې فکر کې خو اکثر مسائل چې دي هغه مسائل قیاسیه هغه مسائل قیاسیه سر په خلاص نو یې لپاره مونږ وتوي چې تاسو ځانې چې خدای انصاف دارا تخفل لب انصاف وکړه نو فقه مصطلح هغه وایي د احکاماتو نام ته چې هغه بقا علم وي په دې ادلونه چې التي قد ظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الاجماع عليها او تاسو څه د مسائل قیاسیه په دې باندې خو تاسو یاد وو دا شرط نه و چې په دې باندې په فقيه شوي علم یا نو خبره او ټیک ته کته وایي چې بیا اکثر مسائل خو فقې کې او مسائل کې یا شی نو موږ وایو چې خدای باندې خو دا مو په فقې مصطلح کې نه دي هغه په فقې مبولي کې او فقې مدوني کې بیا اکثر مسائل شي دي مسائل فقهي دي ځکه چې دا د فقيهانو فقاهت نتیجې دي نو دا په فقې کې د دې په کومې کې نه نو دا په فقې مصطلح نه ده د کتابونو کې هدايه کې وغيرها کې شدید وحین اذن دی وی چې بیا بر لازم شي چې فقہ به په نسبت الی کل مجتهدین شیئا آخر هر مجتهد بزان ته ځان ته فقہ شي نو وای څه شو په کار نه چې هر مجتهد کی ځان ته ځان ته فقہ ویلي چې کله هر مجتهد ځان ته ځان ته نه دا ولی وفقه یې ده سره دې اختلاف کوم ځای نه کیږي اته په خبره مو سره خلاص خو په هر حال دی هغه غوسه و نو چې بیا غوسه یې نو کله هغه روغ شی نو د سړي چې شی کوي خراب دی ځکه هغه د خپل مخکنۍ غوسه چې موږ په تاریخ کې اعتراضونه کړي دي نو زه به خامخا په تاریخ باندې چوپ دې ته خو ګوره چې د تاریخ باندې څه اعتراض کولای شي که نه کله ډېر چې ځای نو هغه سړی لوټه نشي ایستلای هغه سړی لوټه نشي پنی بیا په سړي باندې واپس کېږي چلرم اشکال دی لري چلرم اشکال بحث الرابع چې دین ته څه مراد ده چې التي قد ظهر نزول الوحي بها چې باغ احکامات باندې با نزول دی وحي ظاهر شوی نو دوی چې دین څه مراد ده چې نزول دی وحي په ظاهر شوی فل جمله ظهور به وحی فراغلی آبد تمالومی فل جمله ظهور چې شوی آبد تمالومی نو دیر واری ته به فل جمله ظهور د یو حکم دی وحی شوی وو لیکن دیر فقها او صحابه تبعا معلومه نه ولی را بغل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا او ایغه نه تفوس کاو دا مون ټول مې چې کوم دي هغه دې مون قابل قدر دي خو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خو بیا چې موږ ته دین له حال سره کوم سره سولې دي نو مقصد دا چې ټول څه دین یې کړه د حضور صلی الله علیه وسلم جون دې موږ ته چدا رسولای موږ ته چدا رسولای نو یې تبرال او خپل مور نه به چوکړای ته پوسو کړای چې دې حضور صلی الله علیه وسلم څه طریقې کار نو اخو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو په هغه باندې به حکم دی وحي دی په ظاهر و نو کباز مراد دی په ظاهر و یا به اقرار په تو ظاهر و بکر صدیق سے فاتا یا به مقصد عمر فاروق سے فاتا تو ظاهر او بل ته ظاهر نو نو به هغه فقینو ځکه چې ما کا ظهر نور الوحي بها خو استعمالونه نه نو که بعضې معلومي نو بیا خو فقیر فقهاو هغه حمزه وایي چې نه ما ظهر نزول الوحي کې هغه دا مقصد چې اکثر خواته ظهور راغلی وي په کومو احکاماتو هغه به مجتهد ته چې معلوم نو اکثر مو خواته بیا داسې ثبت نه راځي چې څوره ونه چې دي مراد یې څه درجه کې ونه چې دي مراد یې صحابه کرام په خپل کارونو پسې تللي مشاغلو پسې تللي کله به میاشتې ملاقات ونه شو کله به دوه میاشتو کې ملاقات ونه شو حتی یصیر الشائع او پتہ به فکر بندی چې شائع او ظاهر علل اکثر کی فیکون فیصیر و فیکان یا به فکر نو اینا دی پارا مون جواب کو چې ګورا تب تدانی سے تس اسی خام خا خبرہ اگدہ کرے گا چی نزول دی ظهور دی نزول دی وحی کن جملہ مراد دا کا اکثر خاتم مراد دا ہر جملہ مراد دا مجول نزول دی ظهور دی نزول دی وحی نه مون مراد شاخه ته ظهور دا خود دی مجتهد کار نه مون ظهور په جمله مراد دا نه مون عند اکثر اسی قام قال لری لری آقا دیقا اصل مقصود نه چکیږي وګرځي دلی وګرځي چې کوم اصل مقصود دی هتا دا نغلی چې مشنف عبارت نه ثقافت لري چې باران دې غوسې کې شو او دې وایي چې وبیل جمله کمنی چې دا تعریف هم خالی نه لري اشکالاتونه او خلل نه هم غوځي دې نه نه ته ځان چې ټیک تا چې دې شي په دې کدو کا خدا ما خو بالکل نشته په دې چې کوم تا بیان کړ او دون اشکالات بیان نشته په دې چې کوم تاسو په تعریف کې جو او دون بیا هم بیا به ان شاء الله ورځي